بلکې دو ځل راځي بیا وی وتقوا الله الذي تساءلون به والارحام نو رب دا شو چې داغي صورت اختتام په حکم بالتقوا او نو د دې ابتدا په حکم بالتقوا ده یا مخ کی صورت کې چې هغه وای مونږ عیسی علی السلام وجلو سو کوئی مونږ پانسی کړو الله وی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم یا مخکی صورت کې قوانینو د پاره د تنظیم او د جماعت په دې کې قوانین دي بین الراعی والرعیت د حاکم او د قوم ترمنځ یا مخکې بیانو د شرایطو د توبې د عمومي دو شرطونه وو په دې کې شرایط د توبې د منافق سلور شرطونه دي داود صورت بیان کوي د احکاماتو بین الراعی والرعیت پنځم اعطاء الحقوق للقرباء المستحقين چې کم خپلوان دي او د میراث مستحقین دي او غریبانان دي نو هغه له حقونه ورکړي شپږم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مال له شریعت په قانون تقسیم کړي وم صد باب الفحشاء د بے حیاي لار بندي اتم عدم ایراس النساء خزی په میراث نشي وړلې نهم النهی عن منکوحات الابا چې تاسو پلارانو کوم زنانو سره نکاحونه شوي دي ای سره به نکاح نه کوي لسم بیان د محرمات فی النکاح چې کومې زنانو سره نکاح حرامه ده دا غي ذکر یو لسم اصلاح المعاملات معاملات سم کوي دولسم النهی عن التعدی فی الارث میراث کی زیاتی مکوي دیار لسم ایفاء العهود وعده پورا کوي سوار لسم امیر البیت هو الرجل د کور مشر هغه به سړی پنځل لسم اصلاح ذات البین خپل مینس کې اصلاح وکړي او شپاړه سم مسله د توحید دا شپارس احکامات دا به بیانې په دې مینز کې تخویفات دي درې په لسم آیات کې سوار لسم کې او دیرشتم کې هغه احکامات چې بین الرعی و الرعیت دي صورت ممتاز ده په بیان د محرمات د نکاح صورت ممتاز ده په ذکر د احکامات د میراث صورت ممتاز ده په تعداد د نکاح د زنانو څومره خزو سره په یو ټیم نکاح کولای شي صورت ممتاز ده په حکم د قتل خطوا صورت ممتاز ده په شرایطو د توبې د منافق او صورت ممتاز ده په ذکر د اوصاف د منافقانو ډیر نه به ذکر کی دی صورت نوم دی صورت النساء ځکه چې دې کې د نساء ټکی راغلی دی وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بل نوم د دې صورت دی صورت الضعفاء زعفا ویلې کیږي کمزور تا په دې کې د زعفا او د کمزور خلکو مسائل دي حقونه دي ځکه وته صورت الزعفا هم ویلې کیږي چې د تلوار نه پیدا دی ان د انسان په دې مزاج کې تلوار دی تنګي کنا نو دغه شان د زنانو په دې مزاج کې کوګواله دی فإنهن خلقن من ضلع اثر دا مطلبم کې دی چې دا مولا علی القاری رحمت الله علیه ویلي چې د دې په دې مزاج کې کوګواله دی او دا کوګواله د دې پتری دی دا مکمل نه ختميږي لکه څنګه چې د پخته کې کوګواله فطرتن دی پخته نه غنئ پخته کې خامخا کوګواله او بیا په پختو کې چې سونه داسې بر دي کنه سینې ته نږدې هغه ډېر راکېږي کته دا پختې نه غینو بس دا به ما تشیخ نه غو بنشي نو دینه به پیدا اخلي په داسې حال کې چې دا کګي او نو تبه پیدا لري نو د زنانه په مزاج کې به کوګوالی ای او تب سره ژوند تیرې او کته دا سکه نو بس دسه بنه پیدا کیږي یو به طلاق بل وکه بل به طلاق بل وکه حسنا سکه مې بې تاسو نه کیږي دویم نه مراد تقوا فی الاعمال دا د الله نه ویریږي د شریعت د احکاماتو خلاف مکوئ باید سړی موحدی کنه ومنځ باندې کوي موحد به روزه باندې نسی توحید به منلې او د خور لور حق بنور کوي توحید به منلې او حرام بخوري غینه بزان نه ساتي چې هغه رااله نبی علیہ السلام ته وای چې یا رسول الله زما مور چې دنو هغه رااله مدینه ته وهي کافره او مور زما چې دنو هغه مشرک ده کافر ده نو زه د هغه سره خپل ولی پاللې شم کی خیال او قدر کوما نبی علیہ السلام تو آو تو سره خپل تعلق ساته نو کستا خپلوان رشتہ داران کافرانو دي نو کفر داغه او درب معاملہ دا خطب سره ظاهر کې خجون تیرې اخلاق په دایره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته براغه په گاون کې وسره يهودي خان غلط ته به غلط وای ناروا او ته به ناروا وای مسله په خپل ځای ده او رشتہ داری په خپل ځای ده ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله دې پتا سو رقیبا نگہبان حافظا ساتون کې علما وی قرطبی وی وآتوا الیتاما اموالهم اوس اولنې قانون اولنې حکم اگر چې د یتیم د پاره خو حلال دی او خده خو چې بل څوک یې خوري ناغله خبيث دی کنه دی او حرام دی کنه نو چې تخپل مال د یتیم مال سره ګټ کې او پچل ول داغه غفري نو خپل پاک دی ورک او پلیت دی په واغست ځکه هغه خو تعالی آرام دی کنه خا د یتیم مال خوړل دا سری دا ور خوړل دي او قران عظیم د دین ډک دی خو چون کې بیا وخت مختصری سورت الحاقہ 33 کی سورت فجر واللسم کی د یتیم مال بنا خوري انه کان حوبا کبیره یقینا دا د ګنا لویا و ان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما دویم حکم فان خفت وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى په عادت د عرب داو چې اغه با د یتیمانانو جنکو سره نکاح کوو او په دې غرض چې نکاح خو آسان کار نه دی مہر به ورکه او بیا به د جنې د کور بلا قصې معنی نو دای به ویل دا زموږ یتیمه ده او د دې سوکشته نه نو لکه زمون خوخه د کار سونه محرم ولا ورکه اسانه به وکنه وی کور کې دن نه کار دی کله به د سوا چې دا به د پیسو د پاره وکړلا ان داغه به جیدادو او داغه به مال او دولتو نو هغه به سکړلا پیسو د پاره به په نکاح واغسته چې دا بل خواونه زی ابه تیوال په چلوال او بیا به وسره ظلم کو زیاته به کو انصاف به وسره بیا نه کو کله نا کله وسم کنه داسې کمزوري خزي نو دا خاون په ډیر سر سر ورزي کنه او ته وستا به زمانه سوق ته پوسو ولې چې داغي غریبي خپلار مړی ورور یې نه یا غم د کار نه کنه نو وستا به مانه ته پوسو نو هغه وی چې سوق نشي کولای تا نه وسوق ته پوسو او چې لګونه تکړای کنه نو چې لګونه ته خاون سو وای نو وای ويرونو ته وې منو هغه زرغلې سي بیا کنه چې ګورونه ته لاوی لا ټول را باندې په شریک کرال نو ټول به پرې کور کې وغربې نو دا یتیم با دا سو چې هغه غریب څخه به یتیم جنې خو به سوک نو تپوس خو مور او پلار ورونه خويندې کوي خويندې رونه به واړو خو پلار به مړو نو ای سره به بیا ظلمونه کول نو د آیت مطلب دا دی که تاسو د دین یریږئ چې د یتیمانانو جنکو سره انصاف بیا نشي کولای د سره نکاح مکه او پرې بل ځکه به واده شي ستاد ظلمونو نه بخلاص شي او تاسو ځان له نکاح نور خود سره وکي چې کوم تاسو خوخي او تاسو له جایزي ای سره نکاح وکي ظلم به بیان کی یو مطلب د آیت داش دویم دا یتیمه عام یتیمه چی ناغي سره خلق دومره احسانات نه کوي په دې موږ سکو سبا د بل کور شه د واده کیږي باندې خو چې کله د سړی په نکاح کې راشي نو بیا کار څنګه خدای ور سره سکی تعلق خساتی مینا کې محبت کې خرچه پې کې ولی خزه ده کنه نو الله وی ک تاسو یریږي چې تاسو به یتیمانانو جنکو سره بغیر نکاح انصاف نه کوي نو فن کې هو بیا سو کوي وسره نکاح ور سره وکي او د نکاح په شکل کې وسره بیا سکوي انصاف کوي وې د دې آیت نه دا معلومیږي چې اتل لس پورې خزو سره نکاح جایز ده کولې نشي غوې جایز ده ته هنر شه اتل لس خو کا ول کا نو ولی مسنا دو دو نو دو دو سو شوي هغه وی د مانک لفظ کې تکرار دی نو په مانک هم تکرار مسنا دو دو دو او دو سو شوي الکه د دې دا مان نه ده کمقل سړی جوړ نشي سود له پیسې درکې چې ها د طالبان له 2 روپۍ ورکا ته به سلور سلور ورکې د دې دا مان ده چې یو کس له 2 ورکا نو بل له 2 ورکا الکه درې درې ورکا نو ته بشپک شپک ورکې امتی د پاره د سلور نه سوا خزي په یو ځل په نکاح کې ساتل دا حرام دي البته د سلور کې مړکیږي او نورې کوي نو بیا مړی او ژوندۍ د شلو ته هورسې څه خبره نشته لکه مطلب چې و مړکیږي دا غي په زبل کې بل مړکیږي بل کې بل مړکیږي بل کې نو هغه خو دا خبره ده خو په یو ځل پر نکاح کې ژوندۍ سلور نه سیوا نشه ساتلې د نکاح په ټیم کې خو بس پزان پیږي نه او وی جی بس لیکا ها او دو نظمکا او دو نکورونا دو نسونی او دا ټولې قصې ولیکي خو بیا جنې تاسو د پردي باغونه خودلی ورکی ولا نه نو دا خو څه پیدا نه کوي دا حق دی د خزي دا به ورکی او چې کله هغه مطالبه کوي بیا خو در باندې لازم دی یا نحلتن معنا فریضتن واجبا چې دا فریضه ده او واجب ده د الله د طرفنا زنانو له مہرونه ورکه خدا خطاب چا سره دی واتو النساء یو مطلب د آیت دا دی چې دا خطاب دی ازواج سره چې تا تاسو کله مولای سی ویل کنه چې دونه مہر مقابله کې تا قبول کړی دا او قبول کړی دی وا نو تو ورته چې آو نو دغه مہر اوس ورک کړ سیدا دویم دا خطاب دی اولیاء المرأتا چې کله د جنې پلار هغه د الک نه د جنې ټول مہر واخلي او بس ځان له خپل کاروبار روان کی لکه لور په پیسو یې خرڅ کړه او تا ته سوې د مہر دی نو چې مہر دی نو دا د خزر کې ستا دی واده کیږي تک دا خزر واده کیږي واده کیږي د لورو پیسې تا په جیب کې واچلې کته واده کیږي بیا بیا به تعالی در نو واده کیږي د لورو او خور او پیسې تا جیب کې واچولې په کومه خوشاله کی نو وات النساء صدقاتهن د زنانو وارثانو زنانه نه مہر مخری اغیله داغه مہر خپ خوشاله باندې ورکه چې دا ستا مہر دی او دا واخلا خان او بس پرې دوا او د ته ماف کړه لاخه خبره ده بس الله دې راته واړه جنتونه درکې او بس به قران پوه شو کنه خزه خیراتونو کې ډېر تکړای او که نور خیرات کوي کنه خې خاون له خورسم وربخي بس وې بدا ټول ستاري فکلوه هنی ام مریا بیا جایز دی الله الله هني هغه شی چې په یک خېټه ته تکلیف نه او مری هغه چې د طبیعت او د مزاج موافق علی رضی الله عنه وای په درې شزونو کې شفا شتا یو سړی بیماری او نخ کیږي په ډاکټرانو په حکیمانو ستړی شو سمې نه خوري نو دا علاج حضرت علی خو دلې دی ها دا سړی د دسې کارو کې چې خپل خزه ته دی وای چې ستا کم مہر دی دا غې نه لګي پیسې ما ته وبخا نو چې خزه ولا پیسې ورکې چې ها دا ستانه چې ما کوم مہر اغسته او دا د هغه پیسې دي نو د هغه نه د لګي پیسې واخلي بیا د لاړ شي په هغه پیسو باندې د غبین واخلي عسل خیراتی غبین نه چې چاته مالې بوتل راوړه ای کی شفا نه په هغه مہر پیسو باندې به واخلي په هغه پیسې به پکې ورکي نو چې هغه جبین دی واغسته داغه نه پس به بیا د هغه سره د اسمان د باران اوبه هغه مکس کړي نو دا درې واړه به یوځای شي دا درې واړه د شفا شي زونه دی ولی دغه مہر بارکه وی فقلوه هنی ام مریئا او د غبین په باره کې الله پاک کوئی فيه شفاء للناس په دې کې د خلکو د پاره شفا شتا او د اسمان د وبو په باره کې وی وانزلنا من السماء ماء مبارکا کلوي او کلوي ماء طهورا وب پاکون کی مبارک دی او پاک دی نو دا مبارکی او په برا واخلي او د غبین سره به مکس کې او غبین به د غستې د کور والا په مہر نو ټول د شفا والا سونه څه شو یو زې شو نو چې توسم نه خکېږي نو بیا به کله خکېږي ها دا بهترین علاج دی موږ هوته مخ کې مخ کې مہر والی هغه کې وسه پاتې ګوز موږ بیماران کیږي نو واسه با نور قرض ته واخلو هغه به کې مہر کې خو پاتې نه نو دا غمال حفاظت پکې دا پتا باندې لازمی دی خو خوري به ته نه چې کله غل تکړه شي ولا به ورکی ولا تو تصفها خا ولا تو تصفها اموالکم اسنه چې ته ځان خلاصې کنا او چې هر څو سره کې خپل مال دې نو او یتیم له پیسې ورکړي نو بس هغه خو په لګ وخت کې غټز ګمبت کله به په موبایل اخلي او کله به په موټر سایکل اخلي او کله به په ګاډي اخلي کنه ولې هغه پیسې کوت استړي شوی دي هغه خو بس مفتکار او نقد مالو ته ملاو شو نو چې کال تیریږي د یتیم ببیایي شی پاتې نه اب ټول ختم کړي نو دا ولې ځکه چې تا ولا ولاس کې ورسل نه تب چې دینو د اغه د مالونو خیال وساتي خرچه پکوا چې کم شی دا غ ضرورت دي ځان سره یاد ساته دونه پیسې مې په ولا غول چې هغه له د خوراک څخه پکاري جوړه پکاري جامه پکاري علاج پکاري بل څه پکاري د پیدې کاری هغه ولا پکوا د نقصان نه بچ کوا نو چې دې کله په خپل خپودري کې بیا به ولا ورک او که دسه دی وتلا ویل چې بچی پیسې دی ګوره ما سره نشتا نو خو یتیم دی او قمقل دی بخا پیسې درانه ټولی والی نو کې دې شي چې مړ دی وي بده قران ټول مال وو وابتلوا اليتامى امتحان او د لک تکړه شي نو چې پیسې ورکې نو امتحان په وکا خو چې کله د ماشوم لوی شو او پنځه شو کالو تورسه بیا امتحان ته ضرورت نشته بیا د مال د لور کا بس صحیح ده د دین اخوا بیا پتا حفاظت داغي نشته امتحان به څنګه کینو التا وات الیتاما کې هغه یتیمانان چې پنځه شو کالو ته ورسېدل نو بیا امتحان تاړو ضرورت نشته او دلته هغه امتحانات ویم هغه معشوم او یتیم چې هغه پنځه شو نه کم دی نو چې هغه له اسمال ورکې امتحان په وکړه صرف بلوغ نه دی ګوره بالغ هم باز کم کلی ها اسه بتوي سړی غټ شوی ری خو هغه سه وای پس پیګی را پیګی نه دا سه معشوم چې بالغ شي او خياري ماغله مال ورک څنګه او خيار چې پیسې خرابای نه امتحان به په داسې وکي پیسې ولور کا مثلا زر روپۍ ولور کا او پای کې وته د 100 روپو شیات کې چې دا شی راوړ هغه سره 900 روپۍ په جیب کې پاتې شوې رز دوه تغګ مکوا نو چې رز دوه تغګ نه کې بیا وته چې تراشه لکه تعالی ما غزر روپۍ درکړې وي څه دی وکړل نو کاغذ ته ویل چې کاکاجی سل روپۍ باندې خو مې هغه سیز راوړ او هغه 900 روپۍ را سره ده نیوی لګولې یې لګولې وی خو یې رکا کاجی نه جوړو ما انو ډاکټر لاله ما دا دوايان مې راواغست او یا د سکول کاپیان مې نه وی یا مې قران مجید نو یا مې پلانې کتاب نو هغه مې پر راواغست خخه سيزونه لکه چې ضرورت عام خلکو د پاره چې هغه په خلک پیسې په لګي هغه شان سيزونه راغستو کنه نو پوه شې چې دې بې ځای نه لګي او کویل چې هغه نور ما وخوړي نو چې دې پر رس کې 900 روپۍ خوري کنه نو دوی خو دیاړیم 15 شپږ سو ده او دې باندې څوک دیاړیم نه کیلا نو دې خو تباہی کوي به وته ما والا کوا او که په صحیح ځای لګولې وي نو بل ټیم ولا داسې ورکه بیا یو ګورا نو بس پوه شې چې اوس دې پیسې نه خرابې نو به سکا به وتا والا ټول غریبانان دی راضی یتیم کړه د میلمانه کیږي نو فلیا کول بالمعروف او خکاردار معروف دی ته وی کنه چې ډوډۍ تکینی لاس به وتوینځي او بیا به ته بسم الله وې په سنت طریقه باندې به کینې او په درې ګوتو به خوري کنه فلیا کول بالمعروف دی اخر کې به دعا وې بس مزه کوا دا مطلب دی نه د یتیم مال نه مالدار لا جایز دی چې وخوري نه غریب لا جایز دی چې وخوري نو دلته څنګه وی چې فلی اکل بالمعروف د دې مطلب باندې ځان پوي کا الله دې ټول خلق خپل وس برابر کړي چې د بل د ضرورت نه خلاصي نو ګوره چې یو سړی خده کنه مالدار دی گزاره کی د یتیم په مال کې د تجارت هم نه کوي سنبال دی ولکې چې د یتیم مال هغه محفوظ ځکه تجارت خو دواړه مخې لري ګټم بګشته خو تاوانم بګشته او مزاربت خود څه شی دی چې دا خلک په مزاربت ګورې نه پیږي مزاربت کې چې څومره تاوان وشي نو تاوان پر رب المال دی د مال په مالک تا مال یو لک روپۍ راکړه چې په دې کاروبار کوا او ګټه به د دواړو نیمه صحیح ده کنه ګټه خو به د دواړو نیمه ای خو کما تاوان کو دا یو لک ټوله بیللې نو ټوله ستا پیسې لاړې په ما تاوان نشته تاوان د مال په مالک امنګ وسره تاوان په بلم راواړو نیم به تاوان وي دا چا وی دي نو چې تا اوس د یتیم پیسې راغستې او کاروبار پکې تجارت مضاربت او تاوان دی کو یتیم دی غرق نو حتی الوسع د یتیم پیسو سره مچي چې غریب مالدار او گزاره د کیږي نو هغه مرا خپل پیسې استعماله او کاروبار پکوا یو سړی غریب دی او داغه هیڅ درک نه لګي او داغه په کور کې یتیم دی او داغه سره خې ډېرې پیسې د پلار نه وته پاتې دي او دا پیسې اسې د چوکیداری ولکې کنا او په زکاتونو او خیراتونو کې ختميږي نو دا غریب دی د سکارو کې چې دی کې د تجارت شروع کی او الله دې پزان حاضر ناظر کی دې دې د یتیم حق نه وای دې دې تخپل مزدوري مناسب اخلي او چې سم مناسب ګټه ده او نور ګټه د یتیم له محفوظین فلیاکل بالمعروف دا مطلب شو د یتیم لاک روپی وی چې هغه بالغ کیږي نو غیره بنه حلس لا کا جوړ شي نو دا دا غسرم احسان شو د تم پیدا ملاو شو دا نو فلیاکل بالمعروف دا مطلب دی ها دا مطلب نه دی چې ګنې بس بسم الله وتوه یو شروع پیوکا خغونه گواهان به وګوري چې ګوره ازنه چې غیر په سبا غلا لران شي د څه خلک چې هغه امانتداري ای براو غواړي چې تراشه پلانې استاد جی تراشه پلانې مولای صاحب تراشه تاسو مخامخ د یتیم لاره زما وراره ده او دل دا پیسې ورکومه دا د حق ده ما سره اسنه چې سبب بیا ما باندې دا دا وو چې پیسې او زه ما درکړي دي دوی کله درا کړی دي چا مخ کې درا کړی دي اوس ابن ثابت الانصاری د وفات شو او د د چې د نو بیبي پاتې شو خزا داغه خز نومي ام کوجا دا به زنانه چې پاتې شو درې نونه پاتې شو نو د دې هغه مال چې نو هغه د تر زامن واغست سوید نو میو عرفجه نو میو هغه واغست او د خزل ول ایشه ورنک دا ولی هغه به ویل چې دا ځکه دی لمنګ نه ورکو چې زنانه هغه به میراث نه اخلي میراث به هغه سړی اخلي چې کم سړی هغه په میدان کې وای چې یو چرته یو زنانا د واده پشپه خزه ته وای چې ما ته خپل حق معاف او د دې خاون د حق نه مراد مہر وی او د خزه ته پته نه چې مراد مہر وی نو دې څه حکم دی هغه ما چې ته معاف کړې دی یا زما ته ډو معاف کړې نه دی بیا دروغ وای نو دا خزه بیا دا شی حرام غواړي ځکه چې العائد فی هبته کل کلب یعود فی قیئه څوک چې چاته څه شی وبخي او بیا ته دوباره غواړي نو دا سدا لکه چې سپي ولټي کړي او دوباره سړي نو دا چې کله خوشاله و نو خاون ته ما د دار سره بخلی د خدای رضا لپاره او چې خپه شو ما لا غار سره نو دا سپي د وسخه ولټي سړي نو دا کار دی نه کوي هغه وخت سوچ کوا دا تاسو یو وټار ټی دا تاسو یو حکومت دی ښا خاوند طبيعت غغم نشي کولای ځکه چې تاسو سره بلغ مال دی دلته خاون سره بیا غ نه چې د لیدر هغه به بیا تا نه تنګي چې طلاقو ما دی ودا کوم نو مې معاف کوا خو کچرته معاف دې کنو بس بیا غواړه ما خو دې کې خو تپوس دا شوی دی چې دا خاون ته وی چې ما تخپل حق راکې نه وبخه او هغه ما ته تخپل حق وبخه خو خزه ته دا پته نه چې ګنې زما د حق نه مراد څه شی دی مہر مرادو بیٹک د ماپ نه رخه کې بیا غواړي غوښتې شي دویم تپوس وی زنانه وای چې سړی د واده پښ پوي چې مال مہر ماف کا که ماف کای نو بیا صحبت جایز نه دی د دې معنا پشان زنای خطی لیکل دی خو دام څه خبره نه ده خان دا د خزه حق دی او دا مہر چې دی نو دا یو دی معجل بل دی مؤجل معجل دی ته وای چې خزه لا د پلار په کور کې دوی پیسې راولېږي مہر راولېږي لاړ نه په نغ باندې او دویم دی مؤجل قرض دا سړی غریب شي کنه واده د پاره د خلکو نه قرض راخلی نو د خزه په قرضداري چې زما د باندې دوره مہر قرض مہر قرض دی دا زنا کې ناراضي د خزه په مہر دې څه خبره نشته ده ښا وي تاسو هر وخت د سړو حقونه بیانوي د خزم لګ بیان کې د خزم نور حقونه نشته د هډوړې دا چې دا وبدي او چوڑا شاو دا نور پکې سړي نور پکې څه بیان چې دی باندې مړای نور څه غواړي خو د خزه حق دې ته نه وای چې خر سخالی یعنی مہر مہر خو په کوم راغې تیر شواتو نساء صدقاتهن او نور دا سمره چې اوس میراث کې حق را روان دي خو دا یار یو حق جدا جدا دی ګا په دې صورت کې ګوره د خزو حقونه اوس ټول شته تاسو ته ما خبره شروع کړې و دغه زنانه او داغي نون له ګوري صبر نکړه غد تر زامنو وای مال بسو کخلی هغه څوک به اخلي چې هغه په جنگ کې اتا پاس وریږي جنگ کې د دشمن سره خزه په کور کې ناشته او نونه هوتش ته خوراک د پاره دې څه کولې شي نو دا زنانه را له نبی علی سلام ته وی چې خاون می ژوندې خو مزه می وی او خاون می مړ شو مال را نه خاون غټل مال را نه دا غره تر زامن یوړ او زه دغه شان پرې خودم نو زما کملار شو ز زنانه ما مزدوری نشم کولې نو نه می وړی دي نو الله دا یې تر ولېګو چې څنګه د تر زامن راغلی دی او پیسو ته ناس دی کنه نو دو نو نه دین نیم خو پګې ده دی کیږي کنه دو درې می سي او وای هغه ته وینا د شریعت موافقه ګوره خطا وجو کوا بعض علما وایي چې دا آیت منسوخ دی منسوخ دا څه دی چې ابتدا کې چې د مړي خپلوانو په خپل مینس کې مال تقسیمو نو د کلی غریبانان به خبر شو چې نن د پلانی مال تقسیمیږي نو هغه براغون شو نو دا غریبانانو لبم داغې نه لګ لګ ورکو اطلانی مړ دې دا به داغه خیرات شي نور به وارثانو تقسیم کړ نو میراث چې کله راغې نو د هر چا حصہ معلومه شو اوس پکې چې ده کنه بل چاته ضرورت پاتې نشو نو آیت منسوخ شو نو که دغه مطلب شي خو منسوخ دی خو بیا هم استحباب باقی دی دسه منسوخ نه دی چې عمل پې نه کیږي څه مطلب وجوب ختم شو او استحباب باقی دی اے د مړی مال تقسیمیږي میراث نو خیر دی چې کم د دې مړی خپلوان دی او په میراث کې حصہ نشتا او یتیمانان دی په دې کلی کې غریبانان دی مسکینان دی نو چې تاله دومره پیسې مفت کې راضی کنه ساته کور ملاو شي جیدات ملاو شي نقد ملاو شي نو کلهږي په دې غریبانانو لدی ورکې نو خنه ده هغه مړی ته به ثواب رسیږي نو استحبابي حکم دی چې هغه لم دې لګ لګ ورکې دویم مطلب دا دی و اذا حضر القسمت اولو القربا اولو القربا نه مراد هغه اولو القربا دي چې کم د دې مړي خپل دي په میراث کې حصہ داران دي یتاما او مساکین هم هغه دي چې په میراث کې حصہ داران دي نو ګوره ما طرف ته اوس سړی مړ دی نو چې نن مړ شو نو سار له خداغه میراث نه تقسیمېږي کنه ځکه چې دی کې وسه پیسې د پچا باندې پوریا غبر اوزي سب د باندې د خلکو پوریا غبر ور کول غواړي سب پسونه بشنه ولاړي نو هغه په خېدو ته صبر کول غواړي او سب چې دین زمکه خلکو سره باندې غبر آزادول غواړي نو اکثر د مړي د میراث په تقسیم کې کلونه ولګي خیال لیدې نو خطه خو مالدار استا خو جون خده او بس خو مزه کې خو چې دی وارثانو کې کم فقرا دي غریبانان دي یتیمانان دي مسکینان دي د سار اشتو د بیګای نشتا نو هغه به دومره انتظار څنګه کوي ګرانه خدا کنه نو ته د سکارو کا چې اغه ته وای ها دا پیسې واخله د دې مال د میراث د مال نه یو لس لزر ولا ورکا چې په دې خپل خرچي کوي او چې کله میراث تقسیمون حساب وو چې بیا نور سونه پاتې کیږي هغه بدل هغه وخت در خدا به کې بیا حساب نو هغه وای چې لالا ډیر الله دې سره خو کی زمونږ خو روزه راغلی او بیخي کار خراب او خزله ګونی گزاره روانه شو یاد شو نو بیا چې کله میراث تقسیموي نو بیا به دې پلان کې خان لزر خو تا غسته وی کنه غو یاو ها نو دا 90000 ستا نور ما سره پاتې کیږي لاک روپۍ د کې دې داواله الکه تا خو لزر غسته وی او دا 50 تا ما سره نور پاتې کیږي دا واخلا اوله برسته ورکی نو راغی هغه کار پر روان شو تیرسته تقسیم ک بیا کنه او دا طریقه غلطه ده چې پلار مړ شو او جیدات پروت دی ولی وای دا چې تر څو پورې مور ژوندې ده نو دا به نه تقسیمو الکه نو مور ژوندې ده نو په دې کې به ګوره دسه غریب وارثي چې داغه به مخام درک نه لګي اغم تال ته کې نولې ده مور ژوندې ده لایمه تقسیمو دا به خوري خويندې لا نه واده کړی دي دا به خوري نه تقسیمو چې دا کله واده دی لري راغونډي دی لري خرچه را غونډه کې خو هغه غریب لري خپل حق ورکي د مور په کته ما د نور مال د بچو دی او تا او تی سار کړي نو د مور خرچه چې خا نور سنې په ځامن واجب ته غناغه دی ولا ول یو رور دی واغه ټول شي قبضه کړي او غږ نه کوي او کشران غریبانان بس هغه بس سوې لالا وې نه تقسیمې نو بس لالا غږ نه کوي نو لالا به نه تقسیمې نو لالا به گزاره کیږي هغه بل غریب غرق نو نه دا ناروا ده خام او بیا ځان لا آیتونو کې وګوره سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 34 کې مرাজি سوره فجر آیت نمبر 17 کې مرাজি سوره بلد آیت نمبر 15 کې د دې سر به احسان کې او د دې مال بنخوري حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وې د معراج پښپچ زتلې ومه نو ما یو قوم ولید قوم چې داغي دومره غټه غټه شونډې وی لکه د وخانو او سکسان په مقررو د دې شوندو نه به ونی ولا او داخلي به ولا راشو کولاو سیدا نو بیا به د ور یو ګټه راواغسته په دې خله کې به ولا واچو نو هغه خورو نو چې دلته به ولفله کې واچو نو هغه ګټه به بیا ټینګېده نه کلمې ارزه به سوځول او خکته لاندې طرف باندې بتی وته بیا بیا هغه ګټه راواغست او دلته به خلکو لا وکړه دلته به پکې واچل او لاندې بتی وته یعنی اور به په خلکو ولاچ او لاندې به وته دا د دې سزا ده نو یتیم د تپوس رز راضی یتیم سره چې گزاره احسان نشي کولای نو یتیم مال مفرا الله الله یوسیکم الله شپغم حکم مسأله د میراث دا درې آیاتونه په قران عظیم کې دي چې دې کې د میراث مسائل دي ها دو آیاتونه دلته دي او یو آیت دی د دې صورت په آخر کې او په دې ټولو آیاتونو کې مسائل د میراث چې دي نو دا تقریبا 19 مسائل دي ټول الله الله میراث نبی علیہ السلام فرمای میراث تکي فإنه نصف العلم دانم علم دی غره او دا اول هغه شی دی چې زما د امت نه بلری شي علم به ختم شي او عمل به په ختم شي عمل خو په خلکو بس کړي او علم هم ختمې دوه والا دی الله دې رحم خصوصا د زنانو د میراث د څوک ذکر نه کوي ځکه خو زنانه غریبانه نه وای کنه چې زمون حقونه بیان چې زمون حق ته څوک حق نه وای خدا دې خويندو تم زوي مرزان نه دومره خې خزه ما جوړوي چې تاسو خپل میراث نه غواړئ نو بیا خلک کوئی دای نه غواړي میراث واخلا ځان له په حجو کې عمره بو کې او ځان له بچدنو پکې کور جوړ کې خپل جون بده په خشي نو خدل نه ده دا وی نه کنه بیا به خلک کوئی چی سی واغستنه چې خدای پاک د تری جایز کړي د نو خلک د شل پیری لګي ګناه کار مکوا غلط کار مکوا چې خلک به پس بیا خبرې کوي نو خکار کې خدای کوي خلک خبرې کوي خلک وسوي چې د پلانې منځ وک نو شکر نه دی چې دی وی بچ روزه ونه ولا نو شکر نه دی چې ویني ولا نو چې دغه شان خلک وي میراث یې واغست نو میراث خو خدای ورکړي څه ګناه وشو چې ودی وي ودی وي کنه څه کنځلې خو نری سره دې بده خو نه او اوس خلکو دا خوند غسته دی چې بس وې زمونږ زنان خور چې دنو هغه میراث نه اخلي خا ورکړي نه وي نه اخلي او اوس ناشنا شیدا جوړ شو بس عمرې له بوزا یا حج له بوزا هغه به هیڅ کله د دینم نه یاد په عمره او په حج باندې اوس ځان لنه کوي واغه په بولی ولی وچ مطلب دار چې بیا سبا حق نه غواړي سنه غواړي دا غلطه ده یوسیکم الله فی اولادکم زنانه خو ماشاءالله مزید دلته د پلار په مال کې صدا چې واده شي د خاون په مال کې می صدا خدا بدبخت نه د پلار مال کې غواړي او د خاون مال کې غواړي نو موږ څه یوسیکم الله وصیت کی تاسو تعالی وصیت هغه اخیری حکم ته وای چې سړی مړکیږي او خبري وکړي نو هغه کې څوک تغییر تبديل نشي راوسته نو د الله هر حکم الله باندې په مرګ ناراضي پای کې څوک تغییر تبديل نشي راوسته دام د وصیت په مرتبه ده او دا غي وجه دا د زنانه دي نه خپکیږي چې خوراک کوم یو عمر کو یو ډوډۍ زخره مې یو مخاون خوري نو څنګه زمای سکمل او دا غي سیوا ده رور او خور څنګه د یو مور پلار بچی دی یو لډیره ملاویږي بل لګه ملاویږي نو ګورا د شریعت پاک کار کې حکمتي کله چې دا زنانه واده کیږي د له خاون مہر ورکي او د رول چې ول خزه کو نو غیله به مہر د الک په خپل ورکي نو دا غینه خرچه کیږي کنه بیا چې دا واده شو نو د خرچه په خاون باندې واجب ده دا به غمه ناشته د خاون کله غوخه راوړي او کله سبزی راوړي او کله یو شی دا په خوا دا مثال لکه دا هوټل والا دی کنه او خاون چې دی هغه غریب خو خرچه کوي کنه هغه په دې روزه کې ته تاسو کې چې یو سړی سونه خرچه کوي د خزو خرچه کیږي نه خرچه خاوندان کوي نو خاون لزکه نارینه لزکه شریعت کې سډیره مقرر کړي د شریعت ظلم نه کوي دا لګي پیسې چې تعالی مقرر کړي دی باندې ځان له میک اپ والا پودر والا جوړه په ځان لواله په زار په والا سونه په جوړه کا حج په وکا عمره په وکا خرچه قربانې سي نشته نور پیسې دوی یا د دون سوای نو فلهن ثلثا ما ترکا د دې دواړو نو د پاره دو درې می برخې دي داغه مال نه چې پریخې دي مړی د مړی مال به درې ځای دا دوی سی به دانونه واخلي یو یو چې دوه خويندې دي یو یو سره دای شو او کنا ډیری دي بیا باغه پته تقسیم دوی سی به دی واخلي او یو یو سب نور وارثانو ته پاتې شي او د مر شو نو د مال ټول چاته پاتې شو مور او پلار ته نو چې مور او پلار ته پاتې شو نو مور او پلار به بیا څنګه تقسیمي درې ځای به کی درې مې حساب مور والی او دوی سی به څوک واخلي پلار واخلي او ورونه خوین دي چې دی هغه محروم دي د پلار له حصے زکه ډېر ورکړ شي تاسو خو ما مخ کې وي بابا به اوس په دې بچو خرچ کوي کنه بکی نو هغه په دې بچو لګي کنه زکه من بعد وصیت یوصی بها او دین وګوره میراث به کله تقسیمای اسنه چې دا ټول ناول میراث تقسیم کې بیا روسته کار خرابي مړی وصیتونه په سر پاتې دی او قرضدار یو یو راضی او قرض غواړي او تمال تقسیم کړي دی بیا به وسره اول به دا سوکی چې د مړی کوم قرضه ده نو هغه بسکی خلاصه کی یعنی مړی باندې چې دا اول به د مړی د مال نه قرض خلاص کی بیا چې د مړی کوم وصیتونه کړی وي نو هغه وصیت به نافذ کی چې کله د ثلث برابرۍ بیا دا غینه پس کوم مال پاتې شو نو هغه برا واخلې نو هغه بیا تقسیمې دا تقسیم د میراث د وصیت او د دین نه سره روسته دی او دی آیت کې ګوره دلته وصیت مخ کې راغی او دین روسته راغی خو حدیث کې راځي الا ان الدین قبل الوصیت خبردار ګوره قرضه به د وصیت نه مخ کې برابرې خلاصې دی آیت کې وصیت مخ کې راغله ده دا د یو وجنه قرضدار نه شرمېږي هغه راضی او تا ته ویل کستا پلار مړ دی الله دی په خیر ډیر فسړیو او زما وته دونه دونه پیسې دي کنه نو دا به وسنګ وشي هغه غواړي او وصیت والا لکه سړی مړ کیږي وغه وی کنه چې دی قاری صاحب له زما د طرف نه چې دین سو کیو یو 50000 روپۍ ورکی کنه نو دا غریب نه دا پړک ډیر خوشاله دي زه شکر دې کار وشو خو اوس ویلې خو نشي کنه چې لکه ستا بابا دا سی ویلو اعمال هغه پیسې را کوي کنه اسی به وی چې الله ته وت خیال کی یو سړی د شامل مشو په خوا سادهګي وګنه نو په خوا خو دومره اکرامونه بنور نو غټ اکرام بداو چې کورنی غوړي بار چا کارو نو چې ډوډۍ به چاته کې هدن غوړي به مولا راواغست نو دلې ډوډۍ راوغستا ملما دې ده ا زنانه غوړي راغستې دي د غری په غاړه ګرم کړ خورا غستو ټیم کې نور لو خیراوړو غوړي تیر شو دا ملما دې اوس غریب ویلې نشي چې خورې غوړي راواله زکه کو د سی وای نو اسنه چې بل سره راغستې او زم لکه بر خبره ده او اسم ملما خو شرمېږي نو دا اوس یو سترګ باندې غوړو ته ګوري چې د خزنه غوړیر شوی دي او بل خوا ډوړی ته لګیاره ځان به مور کې بیا په غوړو سکه نو دې چې نوړی وو کې غوړو ته داسې وګوري نو ځان سره وی یا الله پاک ته او ته فکر کې یا الله ته او ته فکر کې کنه هغه خزه سوچ کې چې تاسو شه دې دې چې یا الله ته او ته فکر کې چې وی قتل و رکا شو ما غوړی را نه ير شوی نو منډه کړه نو غوړی را واغستو خپانه شي ما نه ير شوی نو دا دا سړی به وای چې یا الله دې بابا خو وصیت کړو خو دې وارثانو ته ته یا الله فکر کې یا الله ته ته فکر کې خو ویلې خو نشي شرمېږي نو ځکه دا وصیت دا ټکه مخ کې راوړل کینین و وصیت مرتبه د قرض نسدا حدیث په بنیاد باندې رسته ده الا ان الدینا قبل الوصیه قرض مخکې د وصیت رسته ده الم یکل لهن ولد کنه د دې بیبیانو د پاره اولاد زنانه مہر دی خاون نه اغسته یې د پلار کور لس شې سرس پین جوړ کړی دی کنه یو ته د پلار نه میراث پاتې شو او دا خزه خدای دی وبخینو مړ شو خاون پاتې شو نو د دې خزه ک چرته بچی نو نو د خاون د دې خزه په مال کې نیم مہر د نیم مال د خاون میراث دی صدا لکه زنانه د بیا اولاد بچی نشتا خزه خاون دی خزه مړ شو نو نیم مال پکې د خاون شو ها فإن کان لهن ولد کو د دې زنانه او اولاد بچیم پاتې شو د خزه خاونم ژوند دی نو فلکم الربع نو اے خاوندانو بیا تاسو د پاره د خزه په دې مال کې سلورمه حصہ ده درې زې بشي یو حصہ خاون والی هم سلور زیا سړی مړ شو خزه پاتې شو او د دې خزه د دې خاون اولاد نشته نه د دې خزه نشته او نه د مخکنی چې تبل نشته صرف چې دنو خزه خاون دی نو د خاون په مال کې د خزه څومره حصہ ده سلورما چې کله خاون سي هغه بیا اولاد بچی نه فین کان لکم ولد کستاسو اولاد او مړ شوي نو بیا تاسو د زنانو فلهن سمن تاسو د خزو بیا اتمه حصہ ده فلهن د زنانو د پاره اسمن اتمه حصہ ده اسمن اتمه حصہ ده ما ته وګوره مولانا سړی بچشتا کړه دغه خزینه نه کده بلې نه کنه او مړ شو نو د خزې بیا د خاون په مال کې سیمه ده اتمه ده د کومه خزه داغه خزه چې کومه د سړی په نکاح کې ده که مخ کې خزه وفات شوی داغه بچوي زمونږ د مور رساله که ستا مور همړه ده او خاون ژوند دی ستا د مور په مال کې د پلار رساله د پلار په مال کې د مور رساله ځکه نشته چې خو د خاون نه مخ کې مړه ده صحیح شو او دا زنانه لهون نه زکوي که یو خزه ده نو ام اتمه ده او کچر ته سړې تکړو درې سلوري کړي دي دا ټول اتمه ده ټول په پاتمه کې شریکی ها مما ترکتم دا غنه چې تاسو پرې خيري پس د وصیت نه چې وصیت کوي تاسو پاغه او پس د قرضینا فإن کان رجل خود دلته وګوره سړی کلاله ده یا خزه کلاله ده نو داغي رور ده یا خور ده نو شپګم یې سید چې یوي او چې ډیری نو سری ټول په درې مکه شریک شي دلته شپګم او درې مو ورته او د ای صورت اخر لګ راواړه وي تکړه شي بالکل اخیری آیت او انت لګا دا زکه دلته چې یو روري یا یو خور پاتی نیم مال دی چې خور پاتی او چروري نو ټول مال به د خور نه وړي او کډيري نو ټول به په شریکی په درېمه او کسړی او خزي ګډ وډي نو بیا لزکر مثل حاضر سین او ال توي چې شپګما دا او درېمه ده دا څنګه چل ما ته وګورئ اعیانی اغه رور او خور توای چې اغه شریک فل اب ول ام دواړی الکه موږ ته پښتو کې ساکا وایو مور او پلار سړي یو دی د یو مور او پلارونه خويند چې دین دغه بچي د ته اسوي اعیانی دویم دې اخیاف دویم اعی علاتی علاتی دی ته وای چې شریک فل اب وی خو شریک فل ام نه لکه د یو سړی دوا خزې دي نو د دې دواړو خزو دا بچی مین دی خو بیلی دی کنه خو پلاری سره یو دی دیتا علاتیرو نوی دریم د اخیافی اخیافی هغه رور توای چې هغه شریک فل اومی لکه د زنانا یو سړی سره نکاح شوی دا غینه ول الله یو بچي ورکی بیا غ سړی مرشي او دا خزه سو وخت پس بل سړی سره نکاح وکي دا غینه ول الله بل بچي ورکی نو دا دواړه بچیونه دي کنه خو څنګه رونه دي مور یو د پلاران سړي بیل بیل دي دې ته اخیافیرو نه وای نو د دې د میراث مسلې بیل بیل دي دلته چې کوم میراث ذکر شو نو دا اخیافیرو نه دي اخیافی لګي سغواړي زکه د مور یې ساخلي د مور په وجه رشتہ ده نو اخیابی هغه شریک فل ام ته وي چې مور سره بیا واده لاران بیا دي نو لهانزا د مور په وجه د عیسی اخلي نو د مور ال تشفګم عیسی وا او بیا سوا چې ورونه خويندې نو بیا درېمه وا چې ورونه خويندې نو شپګم وا نو دقه عیسی د واغستا او د صورت په آخر کې چې دي نو دا د اعیانی او د علاتیرو نو عیسی دا اعیانی او علاتی د پلار په وجه عیسی اخلي نو عیسی صدا ډیره ده حل شو مسله نو چې د چا خوخي کنه نو میراث ورکړي خان پوه شوې کنه الله وی چې چا د دې پابندي وکړو نو جنت ته بيدن نه کړ او موږ جنت خوخ دی خو موږ یو کده مال نه پکېږي بیا نه دی خوخ تاسو مختر الله راکې جدا خبره ده ولکه دسه خو نه کنه د ضرب د زناو د بهایت لارې بندول د سبم خسړې نه جوړيږي ها چې څوک سکه نو هغه دې کوي نه بهایي چې څوک کم کوي نو هغه با هغه د برکاوټه چي زنانه بهایي کوي میراث کی سواغس تا وسیدنو خپل عیش کوي کنه نو عیش ته نه پرې دی د شریعت اصول باندې بچون تیری ولاتی هغه زنانه یاتین الفاحشتا چې راتلل کې به حیاي تا ان زناګانې کې من نسائکم د زنانه استا سنا یو خاصه تاویلی ما ویلی کنه د پلانې خزه وای خنه ده دا پلانې سره خنه دی ولی بس بس خبرې مکو خنه دا څه خبره خو نه تم خنه ځکه خلکو باندې غلط ګمانونه کې دا غلطه ده خو چې د سیګه نه چې تاوي خندي نو گواهان به پیش کې فاستشهدوا علیهم اربعه منکم گواهان پیش کې پاغي باندې سلور گواهان ستا سنا ګوره څومره معاملات چې دي پاغي کې دو گواهان کافی دي بس خود زنا دا خبره چې دا ډیره خطرناک ده د کې سلور گواهان پکار ځکه یو سړی به یو خزه سره نه لګي نو دروغ به په الزام ولګي دی یو خزه به یو سړی سره نه لګي دروغ به په الزام لګي نو راشه چې سلور گواهان دسه گوايو چې دا سړی او دا خزه من په زنا کول لیدلې دي دا گوایم نه قبليږي چې جی په لار مونږ لیدلې او جی په کوټه کې ځان پسې ور را پورې کړو مونږ لیدلې نه کوټې ته دنه کېدو باندې رجم نشته تر سوچ زنا نه نو کده سي گواهی و نه کینو رجم بنای چې بالکل په زنا گواهی وکړه برجم فامسکوهن فی البیوت بعض علماء ہدایت منسوخ دي کوټو کې بندولو ته ضرورت نشته بس چې گواهان پیش نو رجم دی چې نو واده واده کړیو چې نو واده کړی نو دوری نو کوټو کې سلا باندې نو منسوخ نه دی په دې طریقه باندې چې یو ورور په دې کې وخت لګي د څه خونه ده کنه چې دغه خبره درز او الله اکبر دیږي خو به وخت لګي کنه څنګه دا به ورور قاضي صاحب لذي قاضي صاحب بګواهان نه تپوسونه کوي پای کې بچ دي تاریخونه اتا دا خوش پریخي دي نو دوی خو بو تخت فام سکوهن فی البیوت دا معنا دا چې دا په جیل کې بند کړي په کوټه کې بند کړي چې ونه تختی کله چې قاضي صاحب حکم وکړي یا به چې به ګناه دی پری دی بیا و تور کلاو کې په مخه دی ښا او چې ګناګار دی نو بس تیار کار به راو به نسی دا د دې لپاره بندول دی ښا بعض خلک په ظلم کمزوري دا قصې قطارې جوړې شوې د سوچونو ناغه په کوټه کې مړه شو نه لا خدا کا بس د مرګ نه د وجل نه مخ کې خدای مړه کړ لانجې نه خلاص شوی او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله غیر پار لارا لار سورۃ نور کې آیت الزانیه والزانی فجد کل واحد منهما 100 جلدا سل دوری او چې واده کړی نو هغه بیا راځي والذان غدوا لکان یاتیان ها چراتل کې به حیات منکم استاسنا فازوهما نو سزا ول ورکه تکلیف تو ورسوي که دو کسان الکان بدکاری کوي نو دا غي د پاره سو حکم دی فازوهما چې اسلامی حکومت کنا نو خسته خبره پدې کې دا د قران د سزا ذکر نه کړ چې سونه وال به ورکه بس داغه خوخه ده نو که الټه را زوړند یو که وای یو که ټکې یو کار سو سره ها بعضو بعض علما وای هغه چې کم دینو په سپېړو په چپلو والیو کنزل او رد بده وته ویلی بیزت کولی هغه بس د حاکم وخت کار دی زما واست کار نه دی خان هر هغه انسان چې هغه د الله نه پرمانی کوي نو هغه څه دی جاهل دی کاغه خم غلام دی نو جاهل دی کاغه خم اجي صاحب دی نو جاهل دی کاغه خ طالب مبتدی دی نو څه دی جاهل دی ولید الله نه پرمانی کوي سیدا او من قریب دا معنا نه ده چې ګنې ګنا پس فورن توبه با سه معاف کړي د کو وخت په واوړې د نه دې معاف کړي قریب معنا ما وکړه مخکې د مرګ نه مخکې د مرګ نه ولا تعذلوهن الګ دې سمانا ده میراث تقسیمیږي کنه نو مال د مړی تقسیم کا خزه پکې نه تقسیمیږي چې دا لور به زکوما او بل چاته نه پرېدما دا ته چاوي ها دا نشته دی چې ته په داوا کې چې دا زما میراث دی خزو کې میراث نه چلیږي مال کې چلیږي مال خپل تقسیم کوي او لور سره استا کار نشته ری چې چرته زړه دی الته په نکاح وشي صحیح شو یو خدا معنا ده چې تاسو خزې په میراث باندې ما خلای بل دسه بوا په خوا هم دا طریقه و د پښتنو کې هم خزم لشي خاونه ایم خاون مرشي او خزه پاتې شي نو دا د خاون دارونه نه دي دی وی وی دا زمونږه کونډه ده نو یا به زمون په کور کې چا سره نکاح کوي یا به مونږ چاله ورته بل چا په کار نشتا دام ناروا ده ښا چې لکه خزه مړ شو او ته چاته نه پرې دی چې زبې اخلم نو هغه تاسو اډو رضانه ده بیا وینا دا زما میراث دی زموږ شرم دی موږ بل چاله نه ورته نو هغه زور په نکاح وتړي بس وای او غربي او ټکي او هغه غریب ایران چې سو دا ناروا ده ها داسې باندې کوي چې خاون خپلوانو ته مونږ به دې آزاد کو چې چرته نکاح کې خلک مہر مونږ لرا کې خپل دا ناروا ده یا و تخاون وای چې د طلاق در کوم خو مہر مالا راک او دا خاون وی او ټکې او تنګې دا ګناه ده چې دې لپاره چې دا خزه څه شي دې ته مجبور شي چې ما ته یو طلاق راک او مالا دا مہرم تواله خو ما آزاد دا ګناه ده او چې خاون لګ غوسه کوي دا دغه نه سیوا غوسه کیږي کنه نو بیا خاون وي دا مې سزان لمور قتلې ده دا خو جون ګران دی نو بیا بسو کی خاون دی د خزل طلاق ورکی او که دا خزر له طلاق نه ورکه خزوی مال طلاق را کنو خلع او سره کول شي چې دا مہر تیثار کې طلاق ورکه وعاشرهن بالمعروف یو خبره بستا د مزاج خلافی خرسته په خوشاله یو زنانه به یو عادت باندې خوخه نه خو بل عادت په پکې خي لکه څنګه علما لیکلي دي کې دیشي یوري وخزه زناکار نه ده بدکار نه ده اسه لګه غسنا کدا ترخا دا یا لګه سسته د کار مار سم نشي کولای په دې خبرو باندې کور مورانه و ولی کی دې شي نن خوستاو د خزې هر وخت جګړي الله در له اولاد درکې او غستا سو د محبت سبب وګرځي کله د سی یو خزر ډیره خدا او بچی نشته بیا به پریشان کله وی وخزه ناکارې خداغې نه رستو بدل الله اولاد در کی هغه بستا د سترګو یخواله وګړي آسان تکره شیئا ویجعل الله فی خیرا کثیرا حدیث کې راځي مؤمن دی مؤمن خل سره بغض نه کوي کله د پکې یو خوې خوخ نه نو بل په پکې خي لکه یو خزه ده هغه تا سره جنگ جګړم کوي غسم کوي غلا خود نه نه کوي کنه ستاد مال حفاظت کوي اوس بل براولي چې توې کین هغه بوې خجی چې توې پاس هغه بوې خجی خو چې بیا کور نه وځي کنه نو ټول مال به دکانونو کې پروت دی غنم به وړي جوار به وړي او هر شی به نه خرڅي نو بیا به سو کې سورې بوجي سره بیا ځکه بیا به مسله یې رته بیا به ته د کور نه بار نه وځي چوکیداری به یو خزه بډې راخی خو صرف تعالی نه ټول خلکو سره بخی هیڅ چاته بنوي چې دنه مرزه بدکار به نو بیا به د تغټ پریشانی جوړی نو دې سره گزاره کوه دا معمولی خبره خیر ده خو په غټه لانجه به واوړي ایو سړی دا باز خلک په دې لانجو کې شي کنه یو د ادب کتابونه کې وکي سره یو غلام مالک بچ دینو ځان لا ډوړی چې په خولن وړه به چان کړ او غلام خودونه حیثیت نه دله به ویلې مړه ته مچانو وی غلام سړی دی دله دا به چانو ورکوي نو هغه غلام په دې خپوي دا زونه ظالم دی چې خپل چان کې او ماته لکه د زناورو به چان وړونه ډوړی پخې کنه هغه ته ما خرڅ وځه سیده خرڅ پدې کمه هغه خرڅ کړ نو هغه سړی بل کس واغست هغه غلام بل چا واغست نو چې بل چا واغست نو هغه به وړه چان کړل نو هغه خپل به هغه وړه خوړل او دل به هغه پښکور نه ډوړی په غولا پته دا خورا هغه ویل چې دا پس ظالم زی وړه دا مدا خدا بل نم ناکاره دی هغه خلا خوړه خو په کې لګ لګو ته خورا تش پښکوري پرې خو نو هغه سره نو هغه ته ما خرج هغه وې چې ته خپې نو خرج پدې کوم نو هغه بل کس چې خرج ک بل واغست نو چې هغه بل واغست نو هغه له چلاړ نو هغه په خپل د بسکوري مسکوري خوړل او دله به هیڅ شم نه ورکو وې ځان له چې ته پیدا کوو کې ما سره درک نه دی او دلې سر کټاک او ته ویلې د سکار دی چې زه اوس دلته خخت راوړم او دیوال کوم او دا تاق جوړوم نو ډېر په وخت به لګي پیسې لګي نو د سکار دی چې ستا په دې سر به دی وکدم او ته دلته خو زما بیغمه چې تشپې مونږ ترنا کې نو غلام لوي په کټا سر باندې دیو کې خو دی هغه بغل ناس کنه د سره خوشاله هغه دلال چې چا به خرڅو هغه ورته وی لکه اوس خو ماته نه وی چې ما د مالک ته وی چې ما خرڅ کی د سره ولی خوشاله ظالما ته خو د نصرمن وی استل هغه وی شور مکه ما ته خپل قسمت معلوم دی د کم ځای نه را روانه مکم ځای ترالم وی دا سره خو لا خده دراله سر کټا کو په سر را لډی وکي خدا او وی چرانا کو اس نه چې بل وی چې مونږه رډی وب نشتره او هغه می والی او دفتر ګرانه او بس یو پدی کې منباتی کې نه دی وی بچوره ګدا په تیار د دغه په ځای دیوی په ځای استعمالو وی د سره گزاره بو کم نور نور بدلی نه غواړم مخه بس دار الله نو زموږ مچ ته په خې پسې ګرځي په نور به په ګندونو واوړي نو بس دې سره گزاره کوه دا بدل خې ښا نو د زره بخزه څنګه هغه خزه او سره ګوره گزاره کوي هغه وي بسو کو او باز خزه داسي چی هغه سره چې خاون گزاره نه کوي نو هیڅ گزاره و سره نه کوي خدا به ژوند دې تیرې به فین کرهتموهن کتا سبد غنی تاسو د خذلرانو می هر وخت کې دا خزه خلق طلاق کوي دونه ګناه خو نه ده ابغض المباحات دي خو لکه دومره حرام کار خو نه دی خو د عرب خو ته ګوري خو د عرب بل کار تم ګوره کنه چې مہر ول څنګه خپ خوشاله ورکي ته خو صرف طلاق ول بده او مہر بیا نشي ورکولې الله وی وای نه رات مستبدال زوج مکان زوجین مونږ ته میرا مور وایو کنه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی په خوا د اسلام دراتلو نه مخکې که چا کړی هغه الله به تمام کی هوس اسلام نه پس بنئ ها الا ما قد سلف دا معنی نه لګی چې درس نه مخکې چا کړی نو هغه سره نکاح نه کیږي د عوامو دا خیال دی چې یو زه او سره وسیږي نه دا به خور اوروري نه کده دین لس شل کال مشران او کده دین رستو پیدا کیږي وغه مسکی هغه دا ټول د خويندې ورونه حسابي ها دا لسم دا هغه محرمات د سخرګنۍ نه او بی مین د خود استاد سوینې خواخیانی یو خزه ده د بل سړی طلاق کړي دا یې خاون مړ دی او دا یې خاون نه دی سری نو نه دی او اوس چې ده کنه تم کوند وینو داسي کونډه غونې خزه دې کتا او هغه سره تا نکاح وکړه نو د اغي اغه نونه چې دینو دا ستاره بائب دی پر کټه چې وته وي صحیح ده د دې نونو سره چې کله تا د مور سره نزدېکت ورلوک نو نونه پتا حرامي دي دې سره وستانی کار نه کیږي ها یو خبره واورا که صرف نکاح وشو لکه کوئی دن او به سمې ونه خوړو واپس تاغي خرج رته ورکړل طلاق ورکړل نو اغه نونه تابانه حرام نه دي کاغه بیا ته اخلي نو اغستې شي خو چې کله وسره تانې دقت کړي نو بیا تابانه اغسري حرام دي او بیا نه شي اغستې یاد شو مثلا دی آیت کې دغه ټکی ته اشاره ده دو قسمه زامن یو هغه چې څوک د چا زوی راوخلی وي دا زما زوی شو د پردې زوی لوی کی وي دا زما زوی شو نو د هغه خزه پتا حرام نه ده ځکه چې هغه ستا زوی نه دی اخو ته تزوی وای کنه من اسلابکم نه دی یو خور تا په نکاح غسته دا ستا په نکاح کې شتا نمړه دا نه دی ولا طلاق ور کړی دی او داغه بل خور سره مس نکاح کې نه دان کیږي ها دا د خدای مړه کې نو بیا غبل وکا او یا کنا خپای نو طلاق کانو چې عدت ختم شونه بیا غبل وکا خدا سینا چې دواړه په یو ځای ساتي نو دان کیږي ها وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف دی باندې ما ته ګور ځان کوی کا صرف خوین دی نه اغه دو خزی په نکاح کې نشي یو ځای کوله چې هغه کې یو مذکر او یو مؤنث حساب شي او هغه همیشه تن په خپل منځ کې نکاح نه کوي لکه څنګه د پپو او د وراره نکاح کیږي یعنی ستا پپو د ستاو سره نکاح کیږي نو پپو او وراره په نکاح کې نشي یو ځای کولای چې ته یو جنې مو کې او داغي پپو مو واخلې نو دا نشي کولای یو جنۍ او داغه ماسی دواړه ته نکاح کې نشي جمع کولای ځکه چې د کې یو مذکر یو مؤنث کې خپل منځ کې نکاح نه کیږي نو ته هم په نکاح نشي جمع کولای یاد شو مثلا دا سوچ کوا خان الا ما قد سلف ان الله کان غفور الرحیم یقا الا ما قد سلف ته سوچ کا وخا په خوا چرته د اسلام نه مخ کی شوی دی نو هغه به ماف شي په اسلام نه پسنا دام حرام ده کما یو خزه ده د شته خاون خاون طلاق نه دی ورکړي او نه خاون مړ دی ژوندې دی او داغه په نکاح کې ده او بس دا وخت په خپلې کې او دو پردې کې و تختی چا سره دا نکاح نه کیږي یاد شو والمحسنات من النساء دا حرام ده خاون چې تر سوچتا نکاح نه کیږي او چې سړی مړی او قاتل معلومه نه چې ګورې نو د خزې په پکې اکثر سي لاس وی ها دا اکثر دی ګورې ټول نه مې دسي خو اکثر داسې وشي ولې چې څه خبرې داسي هغه مخ کورزو کې یو ځای کې ویډیو راغلی و ما ته به وېست یارا پولیس والو تر راپورټ شو چې یو سړی چا وجلې دی او پته نشته چې کم ځای کې دی روکته هغه تفتیش کوو نو داغه ځامن یې بوت هغه خپل پلار ځامن یې بوت چا چې رپورت کړو چې ځامن یې بوتل اول ته پیسو کو تک واچو نو هغه قائل شو چې او مونږ وجلې او هغه بیا ځان سره پوره نفری راوستا دس یو زی ته غپلار ورزول چې هغه زی باندې چا شکم نه راته چې دې تفسو کو کو زی دې هم نشي چې څنګه ورکو شو یو لوی جوړه کنده او داسې تنګه و هغه هغه خپل پلار داسې کړو لکه قصاب چې ساروي ټوټې کوي ټوکړي ټوکړي اندام اندام په بوجو کې بند کړو او پاغه کند کې ورزول چا کړو چې چا زامن یو یعنی خپل زامنو رپورټ هم کړو چې موږ لار مړ دی او قاتل نشته چې څه شو پته نه لګي چې چا وجل دی که چا تختول دی که څه شي ویډیو موږ لري دونه ګنټو کې پلار پیدا شي او کړه مګړه ځکه هغه کړو چې راواغست هغه نو چې دوی ته دونه پته ونه بیا څنګه پسې راپورټه کوو ګرځیدل پسې نو دې ته به حیران شي کله کله داسې کیږي چې غلا کیږي چې قتل کیږي چې بل څه کیږي په دې کې د کور کس خامخا شامل دي د دین خالی نه ها داسې نه چې همیشه د داسې خو اکثر په کې دې کې څه چلی نو ډېری خزي داسي خاون سره رضا نه نو سړی ته دې مړ کنو زه بتا سره بیا نکاح وکم او ډېر سړی داسي چې خزه خوخه نه او چل نه ورجنو بس وي بس چاو تختول او دا کړو به مړ کړي بل ځای کې ورځول والمحصنات من النساء نشته نکاح والا خل سره نکاح نکیږي ښا خاوندانو والا د زنانو نه الا ما قد سلف محصنات دا ټکی چې ده د احسان د لفظ په قران کې پنځه معناګانې او هغه به ان شاء الله ور سره ور سره ز بیانوم بیا ها دیږي کې سمانه ده په دیږي کې معنی ده چې کمی زنانه خاون شتا واده شوی د خاون ژوند دی هغه سره نکاح نه کیږي الا ما ملکت ایمانکم دا جواب د سوال دی چې تاسو وایې کنه چې د کمې خزې خاون وی هغه سره نکاح نکېږي نو تاسو مسلمانان چې د کاپیرانو سره وجنګيږي او دا غي نه خزې ونی سي او هغه راولې د بیا تاسو سری وینځي دي نو تاسو چې هغه سره نزدېکت کوئ نو دې خاون پښته کنه نو دې سره د نزدېکت حلال دی نو الجواب الا ما ملکت ایمانکم د دې خاون شتا خدا تعالی جایز دی ولی زکه چې خاونه په کم ځای کې پاتې شو په دار الکفر کې او دا خزه کم ځای لراله دار الاسلام ته او په افتراق د دارین وګانی نکاح مات شو نو دا خاون لکه چډوونه داسې شو سپوی شوی زکه چې دا خاون د خزه پس نشی راتلی او دا خزه واپس هغه خاون ته نه واپس کیږي نو نکاح ختمه ده ها وینځه که واده دا او کنا واده دا ایله دوری دی او دوری سمره دی د اصل خزه پنی ما دی اصل خزه چې نا واده و نسو دوری وی سل نو دا غینی به سونه راضی 50 نو د وینځه د پاره به صرف 50 دوری که واده دا او کنا واده دا خان خاص ذالک فی امر النساء خاصه چې خزه وتوي کینن نو چاپلار به بیا پاسي او چې هغه وتوي وزه ګرن دې بیا چاپلار بوزي کو سخت یری بازي بازي بازي یا ایه الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایو سړی پسې وای خزه وته غوسه شو کنه نو راو تخته نو سندل گزارې په نو هغه سندل بار راو وته لارې انو دې ملامت شلاره کې خلق ورید چې ګور د پسې خزه سندل راو گزار کړ نو ډیر چالاک نو دې وته یې غبل مراول نو دا یو بسنګ ولما سم یار لا چې دواړه چم یار لوي سم چې وی ګنډي کنه خبره په بل کړل وی غبل مراول نو دواړه بوله وېسه نو انسان ضعیف دی ډیر خخ خلق من سره د تسرونه خوځي کنه خو چې خزه او تسوی نو بیا بل نشي کولای لکه دا رسم دی ولې یره شي بس ته خزو کارو لکه مطلب دا دی چې خزه په زورا ورا خزه چرته نه ویل چې د سړی کارو او دې به مونږ ته اداره خزو کارو الکه د خزو کار څنګه او د شریعت خلاف کار او تاریخ خزو ته نه ویل چې دا مکو یرجینو ویلې شو مونږ دا کوي لګر چې نشي ویلې ها یا ایه الذین آمنو ډیر کار الله په دې سم کې چې زنانه سمې شي رسمونه ختم شو بدعات ختم شو اولی زنانه سمې شي غم له زنانه لاړه شي بیان پکې وکي یعنی دا سړی دلته به درس ته ناستو او دا درې ورځې به دا سوداګانې دی را چلولې چې دا ول دیګ دی دا درې مش درې مش په دیګ دی دا درې مش په دیګ دی تا به وتل کته چې دا یره جنو زسو کوم دا خو د خزو کار دی غي نه بچل خطاو چې غي به نن د تختې الواد نو د بوله سودا راوړ نن د لړمې الواد د به سودا راوړ او نن جمعې شپه د دیک په خول غواړي اوس دا شی ولی ختم شو چې اق خزه الله پوي کړی که سړیو ډیر مونږ په یو خکار نه کېدو ساغي وته چې دا بنه کې دا ناروا دي غم کې په خادای کې به کوم رسمونه کېدل نو سړی څه کوي دا خو ټول د خزو کارو اوس خزه وته وی جنا نکریزي به پکې نه او دا به پکې نه او هغه به پکې نه دا رسمونه رواجونه بنې او د شپې به ډولې چې خزه نه ویلې ته منلې ونه تا بیا کتل ها خو الحمدلله زنانه په قران الله پوي کړی او نن ډیر الله پاک دې بدلون په خلکو کې راوست هر هغه طریقه چې د شریعت خلاف ده نو هغه باطل ده علماء لیکلي دي معالم التنزيل حرام لکه سود شو جواری دا غصب دی چې د چانه لري په زور ازمکه اشاره کړي دا کور اشاره کړي بل شي دي اشاره کړي غلا شو خیانت دی چې ستا خپل مالم دی کنه په حرامه طریقه به نه خوري ها لکه ګوره دا اوس د چا مال دی ستا خپل دی کنه او الله رته ما خامه پورې به نه خوري نو کته وی چې خپل مال مې دی ما سره د چا سره کار دی و دې غوړنو ګناګارېږي کنه خپل مال به هم د شریعت خلاف نه خوري خپل مخوري نه ګناګاریږي او دوی مدادا چې اموالکم ان اموال اخوانکم د خپل مسلمانانو رونو مالونه مخوري بل مسلمان مال دسي وګڼه لکه خپل مال دا مطلب نه چې د خپل پشانې خورا یعنی داغه حفاظت د سی وکاله کچې ته نه غواړي چې ستا مال څوک په غلطه طریقه وخوري نو ته ولې د بل خوري ها یو معنا دا ده چې ځان محلا کوي چې تجارت نه کوي کار کسب نه کوي او ای بس الله به را رسي نو ګور الله پاک تعالی د اسباب سره پیدا کول ته څه پرشته خو نه چې بس دغه شر بده الله ساتي انسان ځان له بده جون اسباب برابرې هر سبب په الله نه ورړې ها ولا تقتلوا انفسکم دا ځان وجلی چې کار کسب بيخي نه کوي د درس په ټیم کې درس د کار په ټیم کې کار سبق په ټیم کې سبق خود سه باندې کې چې ټول دنیا پسې شو دینو تپری دنیا بم کې او دین بم کې دویم دا ولا تقتلوا انفسکم مهلا کوي خپل ځانونه په خوړلو د حرام باندې ځان خپل غر کې چنجول او قبر لول ځان له اخرت ور لزان له بدن سربه چې دا بیا د جهنم پور سوځي نو کفر عنکم سیئاتکم که ځان بچ کې تاسو نو دا پر دې مال خړل سری حرام دي کنه ګناي کبیره ده کنه اوس وې ته کوشش وکړه د اری غټي ګنا نه ځان بچ کا او نیک عمل کوا دا واړه برته الله وی تاسو دا ګناونه زما کما ها د دې آیت مطلب دا شو چې که تاسو د غټو ګناوونو نه ځان وساتئ دا واړه ګناوونه پر تعالی وي موږ دغه شان معاف دغه شان څنګه معاف شي دا قران قاعده ده چې ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی چې دا کنه دا ګناونه سکی ختمي او د جمعې مونږ کول په پابندۍ او د رمضان روزي تر بل رمضان پورې په دې مینس کې چې کوم ګناونه شوي نو دا ختمي او شرط بدای چې د لوی ګناونو نه ځان وساتل شي دا واړه ګناونه به پکې خپل وسوځي ختم بشي ان الحسنات یذهبن السیئات پوښوي نو ګوره خبره مې دا کوله چې ګناونو نه ځان ساتي د لوی ګناونو نه نو مصايب او تکلیفونه به در باندې الله نه راولي خو دې آیت کې لږ سوچو کوي د دینه دا معلومه شوه چې ګناهونه دوه قسم دي یو دی ګناهونه کبیره لوی دویم دی ګناهونه صغیره واړه اوس کبایر کم دي او صغایر کم دي په ټولو کې ګران شي دا فرق دی په مابین د صغیره او د کبیره کې صحیح ده چې دا وړه ده او دا لوی ده دا تمیز ګران دی بعض علماء لیکلي دي شیخ الاسلام امام بارزی رحمت الله علیه روح المانی داغه نقل کړي چې تحقیق دا دی چې ان الکبیرتا کل ذنب قرن به وعید او حد کبیره هر هغه ګناه ته وایي چې هغه سره جوخ یو زیر اغله دی وعید یا حد الله وی دای ګناه د دای سزا ده یا دا حد ده او لعن بنص الكتاب او السنه یا په هغه لعنت ویل شوی دی د قران په آیاتونو کې یا په احادیثو کې چې دا انسان په لعنت دی لعنت د الله رحمت نه لريواله دی دا غټه ګناه شو او علما یا معلوم شي ان مفسدته چې د دې فساد او نقصان کم مفسدت ما قرن به وعید او حد پشان د فساد د هغه ګناه ده چې په هغه باندې وعید یا حد راغلی او اکثر من مفسدته یا د دې فساد دا غینم زیات دی نو دا په قیاس باندې کبیره شي بیا او چې دغه نه هغه بس فقیدای وای ګنای کبیره د دې دس یو تعریف نشتا چې خلک په او پیژني چې دا کبیره ده او چې دا تعریف پې نه دا صغیره ده او پدې کې د الله یو راز دی د الله راز کې به ګوت نه وي بس تب پاغي باندې صرف عمل مثال څنګه ګوره ک الله پاک دا فرق خودلې وي قران کې یا په حدیثو کې راغلې و چې دا کبیره ده او دا صغیره ده نو بیا به خلکو دی وړو تاړو ګنا نه وي او بیا به خلکو ډیر ګناونه کولې مړه دا وړه ګنا ده خیال لري لکه اوس چې د خلکو دا لانجې جوړې کړې دی وای د تراویح مړ مباح دي ته وکړل او کده ونه کړل او دا خو سنت ده نو دا دا تعبیرات خو د علماو کړې دي کنه قران کې دا راغلي دي چې دا شی مباح دی او دا سنت دی او دا فرض دی او دا واجب دی دا خو نشته قران کې خدا دې بس کوا چې سر رسول الله او دا غیر صحابو نه ثابت دي بس ته دا غیر اتباع وکوي دا پر کله کله نقصان جوړي هغه دار چې بیا باز خلک وي دونه ثواب نشته نو سره به ځان وایي بیا سوشي او دا شیطان ډیر په پلان و دی ښا دا د سړې نه تیارې دی ګناه ته اول به وتوی دا تراوی کدی وکړي خدا کدی ونکړي نو خانه دا پرې دوا سنت نفل نفل فاسم خلقو پرې خېری کنه ما خام جودشي سار پښمنی ته به پزور پاسه تاجود ماجود خدای سم نه عملا نه مني غنن نه پاس بیا دا نوافل هم د ورځې پریدي و چې دا فرض وکړو دا غټ شی دی سنت وکړو نو څو وخت پس وته بیا شیطان وی دا سنت خو چې تلواري خیر ده که پاتې شو نو دا سنت پریدي نو بیا وته یې مړه جمع سنت د فرض خو نه ده نو ځان له بیا وکي نو جمع پریدي نو بیا وته شیطان وی جمع خو د ناس مو شو خلک سات پس به وکي کنه ان اوس به وکي ترنګ له به وکي کله یو چا سه ایثار شو کله بل نو بیا تی مز قضا کینو مړ بل سره به وکي نو بیا وته مړ دا دومره تا تا وړې دي دا بوت څنګه را ګرځي بس الله دې سه به سمنګ ماپ کې به منځون منځون نه کیږي خان نو بیا وته شیطان وای پرې دوا الله منځون باندې الله پاک سکے نو اخر کې بیا منځ کیږي نو بیا به ترور وای چې مړه مونږ پنځه ټیمه فرض دی تا غنه کې روزي ته کار ویلې دی ځان دې ولګي تل مړ ک الله پر روزو سکی الله غفور رحیم دې سه به حساب مونږه معاف کینو بیا تر روزم پری بیا دا سرورو نو اخر کې بس ارسن لاس شیطان د سن تیاری چې ته په یو ځل باندې د شریعت نه انکارو کې دا سرورو رو رو رو اخري ډیګری ته ورسی نو دا الله پاک باز خبرې د خلکو نه پټي ساتلې دي دا نه چې کنه الله ته پته نه و د دې لپاره چې دا خلک زلور نشي د ګناي صغيري او د کبيري فرق هم څه ده پټ ساتلې دي ها د دې د مثال له لکه ليله القدر په رمضان کې وشپه ده کړه چاته معلومه ده ولی دا الله ته نه معلوم الله نبی ته نشو خودلې او د نبی نبی یې راول والی خو بس سم کار وو کنه لکه چې دا اوس دا مبتدعين دي 15 شعبان د پاره مخکې نه اعلانونه کوي بیگانه شپره روانه ده او تکړه شي بیا به دغه شان وروره د شعبان ليله القدر نه بسم یو دغه جوړه و وېما او جمعهتونه او کورونه ورسه په ټولو شپه به شوګری وي او بیا به لکه د قصاب د سپو سار ټول خلک کوته وی بلیل تل قدر می والي دا او کنا یو چا نه چا تاسو کوی د درې تیا دي که سو تیا کال دي کنا دومره کالونه وی الله ته بدون اور واخو تا زکه جدا خو دومره نه سیوا ثواب شو او زما خو دومره عمر نه دی وی دا دونه می اډوانس کې وته جمع کړی ها دومره ثواب نو دا به بیا نه دی دی خلکو به خالی ليله القدر تزان تیار او نور به بیغم او ته به ما خو د درې اتیا کالو ثواب ګټلې نو الله پاک ته د شپه پټه وساتله اوس هر کال پر رمضان کې مسلمانان تهجدم کوي او دعاګانې کوي د هر شپه او په دې اخیری کې خو بیا ډیر زور ولګي خدا نه وی چې کني بس اوس د مونږ نه کوم ځکه ليله القدر میراګر کړي ولی ناراستی به کې بیا ناراض الله دک پاتې کا د جمعې په ورځ یو ټیم دی چې پای کې دعا موافقه شو کنه هغه سره نو بس هغه کې شک نشته چې بډاری قبول خدا کم ټیم دی نو ګور ټول شپه ورځ کې نه دی 24 غنټې دی کنه او پدې کې اتصل وی خپوال دي چې دا ټیم دی او دا ټیم دی نو ته په هغه ته سلوخت کې بس تاسو خیال شي چې کم یو صحیح شو کم کمزور شو نو وروره دا وخت ځکه معلوم نشو تاسو سلوخت ته په کې اقوال ورسېدل چې دا الله مقصد دغه چې دا د ټول ورځ بنده په دعاګانو په عبادت تیرې کی نو هغه وخت هم پکې راشي او د کې به غرور هم رانه شي چې ګنې هغه ټیم ملان دې کړي د کار شوی نو دا باز خبره الله پاک د یو حکمت په دغه باندې تقاضا باندې مجهول پری دي نو دا پر کوم الله مجهول پری خیره خو بس د الله نه پرمانی هر یو چې د ځان ته ساته ک کبیره نه صغیره خو به کنا غ صغیری نم ځان ساته الله الله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مولانا صاحب بعض عالمان وی دا آیت کریمه منسوخ دی منسوخ ولې دی په ابتدا کې دا یو طریقه وا چې یو سړی براغه او د بل یو سړی سره به ورولي جوړه کړه ولکه زما استاد روزي ده نو هغه به د سه غاڼه لکه خپل رور نو هغه به بیا چې څنګه د نور ورونو میراث کی سوا دله به مور کول وې دا زمون رور دی موږ سره رورولي جوړه شوی او دا کده به مړ شنو دا هغه بر د په مال کې سوړل او هغه به مړ شو د بوړل دا غنه چې کله د میراث حصے رالی دا منسوخ شو نو بهشکه خبره ده کداغه شانې خو منسوخ خو کدا سي نشي نو آیت به د نسخ نه بچي هغه دا چې یو سړی دی مسلمان دی او تا سره هغه ولی دا لوز د ایمان سره مضبوط ساتلې دی نو کله په هغه باندې سخت رااله تکلیف راغې نو هغه سره حلف کا ملګرتیا وکا خد کافر نه وساته میراث ټیک دا یسب کې نشته د خنور نصرت خوشته کنه او نور نصرت او خیرخواهی او تحفه عطیه اسه ولا وصیتو کچ زما غرور لا پکې چې ما سره ورولي جوړ کړ دی یو لاک روپۍ ورکا لاک مې ډیر یاد کړې یو 50 زره ورکا سره خیر ها دا څه خیر دی او دا معنا بیا د قران د آیاتونو سره موافقه ده سورته انفال لګ راو باسه شابه نر ده آیت 72 دعاویه دا پیر بابا دی او دا پیر ابا دی پیر ابا الکه چې څنګه پیغمبر پکې نه پیغمبر نه دراغلی نو پیر منګ نه منو چې سړی دی ورزی او پیر ابا دی په دمونه اچي او پیر ابا دی په لاسونه راکاږي دا غلطه ده پوښوي کنه تفسیر مدارک لیکلی دي سړی غوره دی پسکه لګي وشماره بالعقل الله ول عقل ور کړی دی د خزونه ډیر اگر چې وست خزي خيارانی دي ذکر دی عقلونه خو چې دنو ټول بس اسیا خو دی خراب شو سبق ته دین دي سکول نه دی پټیږي او مدرسې نه دی پټیږي نو څه کې به کامیاب شي او جنکې به منی چې هغه درس تم خې په پابندۍ کینی او چې نور څه تعلیمي نو هغه خزده کوي والک دا خو سکول شاته ټول پټي عقل په زنانو کې سده سیوا دی هم سړو کې داول نه تر اخره خو چې سړی کنا چې خزولې نو هغه کې خو ډیر چټیان کې یا خو د خزو نم لاندې د خزو بروزه هو داغه نه و کمال الصوم د سړو روزو کې پورواله ده د خزو کې چټی راضی په کې بیماری حالت کې دارنګي و صلات د سړی مونږ پوری بلوغ نه تر مرګ پورې په چټی نشتا بغیرت خو چې کې خدا غ خپل کار دی خو چټي پکې نشتا او د زنانو پای کې راضی کله نا کله د خدای د طرف نه چې بیماری پی دارنګي و نبوه پیغمبري سړو پورې خاص ده زنانه پیغمبر نشي کېده ول خلافه حکومت او خلافت د سړو ده زنانه چې دنو خلیفہ او بادشاہانه نشي کېده اوس خوې چې مساوات ته نو سپم کې سو ول امامت امامت د سړی کار دی خزه چې دنه په جمعات کې امامت نشي کولای ګنده دا ټول جمعتونه به مونږه غي تاواله کړل کنه خدا نشي کولای ول امامت ول اذان زنانه اذان هم نشي کولای دا اذان سړو پورې خاص دی سړې په دې غوړه دی چې امامت هم کوي اذان هم کوي دا ټول خزه د سړو په اذانونو باندې منځونه وروجي دغه بندي کنه منځونه کوي والخطبه او خطبه به سړی وای زنانه نشي ویلې والجماعه جمع سړو باندې د زنانه د پکورونو کې منځونه کوي دا خو جدا خبره ده چې بعضی خلک کې جمع لراولي کنه هغه دغه خپل سمې دي خو زنانه پکورونو کې دي دارنګ والجمعه جمعه په سړو باندې د خزو باندې جمعه نشته ده یعنی چې درې جمعې ونه کې نو منافق لیکل کېږي خو خزینه څوک سړی دارنګي و تکبیر تشریق تکبیر تشریق په امام سے پنځ باندې سړی په جهر وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد سیدا وش خذ به وی خلک صاحبین پنځ امام سے پنځ نشتا او کویم نه پټ به وی دارنګي و شهادت فی الحدود د حدودو کې بس سړی گواہی کوي د خزه گواہی نه چلیږي لکه سلور گواهان پکار دي زنا په باب کې زنا حد ده کنه نو سلور سړی وي شل خزه راغونډ کې گواہی نه منځوري گواہی نه منځوريږي حدودو کې ولی چې خزه نه ده دا ډیره زرا وړي راوړي کلهګه غونې غصه په چاو کړو نو نه نه خطا شوی ما خبره داسې نه ودا سم خبره به بیا وي خطا دارنګي قصاص کې خا قصاص چې کم دینو دا به سړی جاری کوي تضعیف المیراث میراث چې کم دینو دا د سړی د خزینه سیوا دی چند دی تعصب په سړی کې دی نسب سړی په سیزي خا ملکیت د نکاح د سړی دی خزه چې کم دینو اغا خاون له طلاق نشي ورکوله او خاون کو غواړي نو خزه له طلاق ورکوله شي سړی چې کم دینو هغه د خزه مالک دی خزه کلوي کم مالک مینشتا خو خزه چې کم دینو سړی نشي ویل چې مالک مینشتا دی مالک سړی ملک د نکاح د سړی دی ملکیت د طلاق د سړی دی هغه یو عالم ته چا ویلا ویره جی وی لکه نکاح کې خدوانو د پاره اجازه شرط دی کنه چې خزم اجازه تو کې سړی می اجازه تو کې نو ال نکاح کې نو بیا شریعت دا د طلاق او اختیار ولی واده سړی له ورکړې دی او خزل نه دی ورکړې چې سړی طلاق کو کې نو کیږي او که خزوې زه خو دې تا تبا کې تب ما په درې طلاق او طلاق کې نسم نه کیږي دا د خزه طلاق ولې نه کیږي لکه د نکاح کې خود خزم حق شته کنه هغه عالم او توي دا د الله لوی شکر دی چې خزه له دا اختیار نه دی ورکړي ګینه خزه له خودونه صبر نه کیږي هغه به روزانه د خپل خاوند طلاق ورکړي چې ډیر تنگ شنو چیل واخلي پلار کړه لاړ شي کنه خو طلاق نه شي ورکولې نو طلاق اختیار د خاوند دی و الیهم الانتصاب نسبت سړی ته کیږي تعصب تعصب مخکې ما ذکر کا عصبیت یعنی عصب چې کوم نه هغه سړی میراث چې کوم سیوا پاتې شي د ترازی دارنګ نسبت خزو تکي سړو تکيږي وهم اصحاب اللحا دا ګوره ګیرو والا دي د ګیرو خاوندان دي نو دام یو زینت دی الله ولې ګیری ور کړی دي نو چې اوس د په زور خره نو موږ سره سو الک خزولیه مخروا پریدوا وهم اصحاب اللحا پوښوی بل والعمائم پټکی والی خزو سره پټکی مزه نه کوي پټکی د سړی کاری نو دا ټول فضائل د چاري د سړو دی نو سړی غوړه دی د زنانو نه ا د سم ندی چې زنانه ګینه داغي سه حیثیت نشته په خپل دن دایره کې د زنانو خپل حقونه دی بیا خود سړو فضیلت په زنانو شته نو دله چې ټکه نه ورځي نو سنسیت به وته وکي دله قرآن نه ورځي حدیث نه ورځي دون خو یاد کې چې د خپل خزې خو پویولې شي بیا فعزوهن خان الله وی نصیحت ورته وکي یو ورځ بلار را روان انو یو کس ودرولم ما ته مولانا سه ودرېګا وای نن به باندې خامخا زما د لاس یو بوتل وسکې شربت ما ته نس کمه مړې مې خنه قسم دې کرانه لاړ شي کیناستو نو ماته وای دا اړه مې دته دعا کوي مې ولی د کلی نو بل ځای نو ما ته ولی و یرا ستایو کیسټ مې را پیدا کړو پای کې تا د خاون حقونه بیان کړو چې د خاون په خزه دا حق دی دا حق دی زما خزه بار وخت ما سره لانجی وي وې مې کور ته راوړه خزه ته مې چې دا واوره وې هغه چې هغه واوره دن وې زمون کور سره بدل شو او ډیر خسته زندگی دا وسنما ویل چې زبتا چرته وینم کنه نو ما ورته ویل کور دې اوس خوش وای ډیر الحمدلله مې زه شکر دی خو مې بل بیانم زماشته د چې پای کې د خزه حقونه دي چې په خزه په خاون کم کم حقونه دي دام لګوا اورا وینا نه چې دا غیره مې خزه خبره نشي چرته کاغې نه خبره شو خو بیا کار خراب دی و چې ته خو ظالمې زما یو حق نه مانی ان وی چې هغه چې تر څو کول را نه وړي نو دا خزل پکار دي چې هغه د خاون حقونه زده کی او خاون له پکار دي چې هغه د خزې حقونه زده کی نو جون بختی او دا صرف زده کول نه چې بیا عملی هم کی نو ته ګوره د څه جون به تیریږي چې داغه نظیر بنای خو مشکل دا دی اول موږ سره علم نشته او چې لکه حقونه باندې بلام کوی کو بیا پکې عمل چرته دی موږ نه خبره د ترجمات کې پاتې شو تش صدر پوګوالو کو تلاړ شو بیا خو موږ عمل نه کوو نو کار دقې زنه وران دی اول فعزهن نصیحت ورته وکئ وهجروهن فی المزاجع کاغی عملونه ک په نصیحتونو دویمه طریقه دا د چې جدا شی د اغینا په زید ډډه لگاولو کې کور کې تزان خپکا خبره وسره مکوا او ځان ته جدا کا نو پدی کې بنه زنانه زړه ډېر نرمي نو بس هغه به زمانه چې څه غلطي شوې زه نه معافي غواړم او بیا به داسې نه کیږي او دا دی واغ بیا به کور جوړ شي خو کداغه پزړه باندې بالکل مہر لګیدلې ده کنه په دیم سم نشوا نو دریم نمبر کې وزربو هونا بیا بنرې غو لختراواله او د سی ورو ورو غو نه نو دیم غسنا خو چې تر خو بکوما خو لکه څنګه چې اوس دلته وای مشي نو په شاشه روان او روان او روان نو ورته ورسه نو چې تنبی ته ورسه تنبی نه وته نو سره راتن نه کوی ټر ټر او منډه کړه کنه ناغي وته اوس خود رېګا کنه چې اوس منډه وي ویو مینه کتر سره نو د سکتر بم نه کې وزربوهن بیا اوه خود سه وهل چې هغه سره اصلاح راشي هغه سره فساد را نشي ازنه چې تم بیا پتاړه کې پروته خزم دی پرته فین طعنکم کستاسو خبره ومن الله او دام ګوره واوري که خاون خز سره جنگ وکا نو دا نه د پکار چې ورونه بس خپلوان را منډه کې او زمون خور لري ټس والی ور کړی دی والي دی والي دا الک خدای پاک کو توی وو ته ته دا دی ولی والد دا جایز دی څوک اسه جنگونه نه کی سب شوی بس چې تو د سره نن مرګره شوی نو داغه کور دی وران دا کورونه ولی وران شي خز خاون جون خی خدا چې پکې نور راوځي کنه نو بیا کی سوران شي او دا جرګم چیزونه بیا خز نه تپوس نه کوي نه الک نه تپوس کوي دلتم پکې سړی ناشته ولتم پکې مور پلار او خورونه ناس ته جګه خبره هغه کوي نو بس کاروان کی د یو یو ټس نه چې کم دنو لو یا مسله جوړه شو طلاق ته خبره ورسی نو بیا دواړه سروالی بروالی ګرځي دا غي ژوند خي خو نور خلک ول وران دي کې مچړای راغه جنگ خوش ته لور ته وای چې بیا د خاون خلاف مکوا خي کړی چې والی خلک خاوندان خزي وای کنه او هغه ته چې دینو جن الک مور او پلار خپل بچی ته وی چې بچی دا ستا خزه دا ستا سره د جون تیری خپل مور او پلار پریخي دی ستا کر اوسیږي خیال یې ساته نو په دې باندې بجون څنګه هغه ته دا وای چې مې و او دې ته خې کړی دی چې والی نو جون به تیریږي نو مونږه سیډونه پکې واغلو غوېما جوړ شي نو هغه سوران شي نو خاون وال ورکول شي چې تا خپل جوړې په صندوق کې باندې کړې دي هغه پرتو خلکو غم خاده تا چې کور کې دغه شانه ګرځي په تر کې زینت وال کول شي خاون و ته حکم کې او دای نه مانی نو په تر کې اجابت دل وهل ور کول جایز دی هغه ویل چې ما ته بیا مسله راغله خاون ورته ویل چې تبر کور نه بار نه ځي چې زه مانه به تپوس کی نو هغه تلی و نو بیا چې کله خاون راغی انو بس دا زر زر رااله چې خاول ډوړی تیار کوم اس کوم خاون راشي نو هغه خاون به په وخت راغله یا به دی باندې وخت شو ډوړی لانه و تیار و چرته تلی وای چې تنه متلی وای چرته تلی وای نو به ته کته تلې نه تبو ما طلاق بیا خو هغه تلې و چلو نه ورته وس چلو نو دا بغیر اجازه ته نازي اجازه دې د خاون نه وغواړي خاون د تدام وای چې زما کور ته په پلانې نه راځي نه برازي کور خو د خاون دی چې هغه وای نه برازي بالکل بنه راځي او دارنګي خاون زنانه چې دینو منځ نه کوي غسل نه کوي انو بالکل خاون ولوال ورکول شي بعضه خزه تشي بوساړي کنه منځ منځ نه کوي خاون متغق نه کوي کمه چې د والو خبرې نه پاغي دیم وال نه کوي خاصه بس په اخوا دې خوا خبرو باندې کوي ما جوړه کی الک په دی وال پکار چې هغه د منځ پابند شي او بیا منځ په پابندۍ باندې کوي خلک به متوي چې صحیح کار لیکل چې والد هغه سره احسان دار غنا چې زیت متنګوا او دا سیز ما استعمال و چې پاغه باندې بدبوئی ورزي غنو مغور زوا غزه کې زیت منیسا په سټ کې روانه گاڑی کی دا یې نیم سړی چې سره په سټ کې ناشته ته چې راټوله کرای د ور کړی د زپ کې خیراتی راغلی هغه ستاسو دویم بند کړي په دې نه پیږي چې دا لکه د خریب په کې کوګی داسې کنه اخرم صحیح نه ودی دیم بغیر داسې کوګی الک خپل زیبانه کې نه دی بل مسلمان تخپل زی پیدا او لا بکې ناستل نه چې کې ناستو سره به سیګریټ راو باسي او پتا باغ لوګی را پری غیر بیړه غر کا کتا خلکو الټي ورولي اته وستونه نټینګيږي کنه چې وستی ګاډي نه خوشي بیسکه کنه اکل به نسوار را واخلي انو ستا په مخ کې باغ لیکي چې او کله به دکانې غورځي نو ته په خلکو الټي لګي نو ته د مرګري خیال خو ساته کا دا څه تخپل کور کې خونې ناس سیټ کې بم خیال کې چې دا مرګره د نتنګ نشي وصاحب بالجنب او دارنګي ملګره د اړه اوس دې زینا دویم باب دې تر آیت 43 تریسل وخت پورې پدې کې شپږ قبایح ذکر کړي د منافقانو او غیله زجر په شپږ آیاتونو کې او آخر کې امور مصلحه الذين داغ کسان يبخلون شمار یو چې بخل کوي دوی مو یامرون الناس بالبخل او حکم کوي نور خلق ته په بخل باندې خپل مان نه لګي نور ته مو مور کوي زرا وړو کې سور میږي چې هغه زرم په تله کې واجه نو تله په نه خوځي دومره معمولی ظلم هم نه کوي یا ذره چې کم ده راس النملا د میږي نه چې دا سر را جدا کی دومره یا ذره چې ده نو الخر دلا د وری دانا یا غنور ته چې کم شواغان اختیاري هغه دومره معمولی ظلم هم الله نه کوي کوي دا عمل حسنه تنیک نو هغه وی چې ومنو ما ته پته وا او چې اسمان ته پورته کړم بیا ما ته پته نشتا نبی علیہ السلام بم د قشان وای چې زوما نو ما ته پته وا او چې کله تاسو وفات کړم بیا ما ته پته نشتا یوم ایزن پد غیر از یود اللذین و خیب آغا کسان چی کافران دی ذکر د صلات دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی لا تقربوا الصلات د صلات نه مراد دلته څه شی دی نو امام صاحب رحمت الله علیه وی مراد ته عبادت مخصوصه ده چې مونږ دی موز به د نشه په حالت کې نه کې او نه به موز د جنابت په حالت کې کې ا الا عابر سبیلن که مسافری نو تیمم کنو بیا خیر دی چې وبنه ملاویږي نو تیمم کنو بیا به غسل بیا به منځ وکي صحیح شو نو غسل لپاره به تیمم شي او د بیا د سیر لپاره به تیمم شي امام شافعی رحمت الله علیه وی ذکر د صلات مراد ته مواضع الصلات دي سمطلب منی دې کېږي زید مانزه ته چې جمعه ده چې تاسو نشئ نشه په حالت کې به جمعه ته نه زمونږ بنه کې او جمعه ته بنه دن نه کېږي او نه به جنابت کې دن نه کېږي الا عابر سبیلین مزد پار مزه او کاسه په کې تیرېږي نو خیر دی دا مسله اختلافي ده امام شافعي سی وایي چې جنوب سړی په جمعه کې تیرې دی شي او امام سی وایي امام وحنی په چې نشي تیرې دی صحیح ده د دواړو مطلب دا آیت دلیل دی خو چې ظاهر ته وګورې نو صلات راغله دی جمعات نه دی راغله د امام صاحب دلیل مضبوط دی جنوب سړې جمعات ته نشیتلې جنوب سړې جمعات ته نشیتلې خو اوس دا را ته وایا دا باز خلک نوی نوی به وګوري کنه نوی نوی به واوري باز خلک په جمعات کې په کوپونو شي کله جمعات کې ودی او غسل په فرض شي کنه نو بیا بس نو صادر به غرزي او ټوپ کوي به صادر لکه دا درته چا ویلی یا خدای دا بی علم شیخین دا دای نو دې جن به صادر غرزي تنوال ته به ټوپ کینوال ته نه دا خود داغه نه سیوا ګناه وکړه په جمعات کې ټوپ نه وي ها په جمعات کې در باندې غسل واوړېدل نو بیا څه خبره نه ده بیا وزا بیا ګنا نه ده خوراتل ګنا ده هیڅ خبره نشته دغه شانه جمعات نه وزا هغه خو مجبوری ده دا نه دګینه چې بیا بزان تلان نه صادر غوړې نو خو څه پور پکې شته کنه اګه پکې نه مينو سم مسله نشته ها نو تیمم د دې وجنه نه کوي ها په تیمم کې نیت د زړه دی بس زړه کې دارا ول چې تیمم کومه بس نیت وشو بیا به یو ځل الله سره اخلاص کی او مخ چې دینو کوم ځای نه مخ شروع کیږي دا ټول ټول مخ باندې بل الله سره کاږي بیا بل الله سره وبغه که خاور ډیره ول خیر د کم ولې شي بیا به په یو لاس باندې دارا کاږي په بل لاس باندې دا بس دا تیمم شو ها نه پکې استنجاګان شتا نه پکې خله کې خاور چول شتا نه په پوزه کې خاور چول شتا نه پکې په سر کې مس شتا نه په خو خاور راخل شتا پوه شو کنه ځکه چې بعض خلک ته تیمم هم جاز پاسول ښکاری فامسحوا بوجوهکم لا سنرا کاږي په مخونو خپل وای دې کوم په لا سن خپل